له مسائلو د عقایدو د اهل سنت والجماعت نه نو دی چې د اولیاء کرامو د پاره کرامت دا حق او ثابت ده نو د کرامت معنی خو په اول د کتاب کې یو دواره مګو تاسو کړي و چې اصل کې هغه امر، هغه کار، چې هغه خلاف عادت صادرېږي له انسان نه د دې دپاره مختلف صورتونه دي. دغه امر چې خارق وي له عادت نه یا به صادر وي په لاس د مؤمن بندې او یا به صادر وي په لاس د کافر بندې. که چېرته صادر وي په لاس د کافر بندې که چیرته صادر وي په لاس د کافر بندې نو یا به د د دعوې سره موافق وي او یا به د د دعوې نه مخالف وي که د د د دعوې سره موافق نو دې ته ویل کېږي استدراج که د د د دعوې نه مخالف راغلی و لکه د مسیلمه الکذاب واقعا موږ ویلې وه نو دې ته بیا اهانت ویل کېږي که صادر و په لاس د مؤمن بندې نو یا به مدعي د نبوت وي او یا به نه وي که چېرته مدعي د نبوت و نو یا به قبل النبوت وي یا به بعد النبوت وي. که قبل النبوت وي نو دې ته ارهاص ویلی کېږي، که بعد النبوت وي نو دې ته معجزه ویلی کېږي. او که صادر و په لاس د مؤمن بندې خو مدعي د نبوت نه و نو دا به یا تابع وي په اتباع کامله سره د انبیاء علیهم السلام، د دې پیغمبر په کاملې تابعداري به دی تابع وي او یا به نه وي که دی تابع و په اتباع کامله د پیغمبر سره نو دیته له دنه یو امر خارقه صادر سه نو دیته کرامت ویلی کیږي او که دسې و چې نفس مؤمن خو و خو لیکن اتباع کامله نه و پکې له دنه یو امر خارق للعادت صادر سه نو دیته اعانت ویلی کیږي الله تعالی اسې کومک ورسره وکه نو دې ته بیا اغا اعانت ویلې کیږي نو دې امر خارقه دې پاره دغه شپږ صورتونه راغلله شارح رحمت الله علیه دې دې دې پاره دی ولی دې پاره معنا ذکر کوي او دارنګ دې دې دې دې پاره دلایل ته اشاره کوي نو د یایې چې اصل خبره دا ده ولی ویلې کیږي ولی ویلې کیږي هغه چا لره چې هغه عارف بالله وي د الله تعالی معرفت د ته حاصل وي د الله تعالی هغه صفات ورته معلوم وي حسب ما يمكنو او دویمه خبره دا ده المواظب على الطاعات چې دی به هغه همیشه والی کوونکی وي په طاعاتو باندې او بل دا ده المجتنب عن, الم... عن المعاصي دی به ځان ساتونکی وي له ګناهونو نه او بل دا ده المعرض عن الانهماک دی به اعراض کوونکی وي له داخلېدلو نه په لذاتو او په شهواتو کې. نو درې خبرې په ولي کې ضروري شوې، یو دا ده چې دی به عارف بالله و صفاته وي او دویمه دا ده چې دی به هغه مواظب علی الطاعات او مجتنب عن المعاصی وي او دریمه دا ده چې دی به اعراض کوونکی وي له داخلېدلو نه په خواهشاتو او په لذاتو کې دې ته ولي ویل کېږي نو هر څوک ولی نه سي کېدل پرې خبره باندې پوه شئ خلک یې زم ولې هم کوم نو پلانکې هم ولې ده هر څوک دا غلط خبره ده شارح رحمت الله علی دی ولی تعریف وکړه چې ولی کې بدري صفاتونه وي یو دا چې دی به عارف بالله او صفات الله وي د الله تعالی معرفت به قدر ما يمكنو هغه ورته معلوم وي او دویم د الله صفات به ورته معلوم وي او دویم دا ده چې دی به په طاعات باندې هغه مواظبت کوون کوي او له معاصیونه به ځان بچ کوون کوي او دریم دا ده چې په لذات او خواهشاتو کې به منهمک نه وي په وپیدل بیا د یای چې دلیل په حقیقت د کرامت باندې هغه داسې په طریقې د تواتر سره لډیر صحابه کرامو او لرستنو اولیاونه هغه ثابت ده په داسې طریقې سره چې دغه نه انکار نسی کېدلی تفاصیل د دې اگر کاغله قبلې دی او حد نه دي خو لیکن په جمله دغه امر مشترک اغا حد تواتر ته رسیدلی ده دویمه دا ده چې کتاب الله هغه په دې باندې ناطق ده کتاب الله په دې باندې ناطق ده نو چې واقع سوی دا قران کریم دیغه نه خبر ور کړی دا نو واقع سوی دا نو یو دی وقونه بعد بیا دلیل د اثبات لپاره حاجت نشته چې وری واقع سوی دا قران ذکر کړی دا دیغه نه بعد بیا بل دلیل ته ضرورت شته نه څنګه واقع سوی دا وی ګوره بی بی مریم هغه بغیر د زوج نه حمل واخیس کنه دا د دې لپاره کرامت وکنه دی بی بی مریم ته به به موسمه میوه راتلې زکریا علی السلام به ورته ویل ان لک هاذا من اين لک هاذا نو دا به موسمه میوه راتلل امر خارقه للعادت وکنه نو دا د بی بی مریم د لپاره کرامت وو او کنه یا لکه مثال تور بنده آصف ابن برخیا صاحب د سليمان عليه السلام چې هغه د بلقیس تخت هغه په یورپ د سترګې کې د دومره با مسافت بعیده نه را حاضر ک نو دا امر خلاف للعادت وکنه قران کریم ذکر کړی دا په دې خبره باندې پوښ نو واقع څه وای دا قران هغه واقعا را نقل کړی دا نو رسته دی وکونه بیا دلیل د اثبات ضرورت نه دراغلی خو به هر کیف ماتن رحمت الله علیه د دې وضاحت کوي چې دا واقع سوی ده نو په څه طریقې باندې ادا کیږي نو دیغه لپاره مختلف صورتونه دی ذکر کین او تګو وکرامات الاولیاء حقنا کرامات دی اولیاء او د حق او ثابت دی ول ولی هو العارف بالله تعالی ولی ویل کیږي هغه چا لره چې هغه عارف وي پیژندونکی وي د الله تعالی او د صفاتو د الله تعالی حسب ما يمكنو په اندازې د طاقت د سره المواظب چې دی هغه همیشه والی کوونکی وي په طاعت باندې المجتنب المجتنب عن المعاصي نو پنجاب والا باندې پوخره دوک پنجاب والا هغه سرودونه ورګي ګيري ویلي وي چرس کوي دوی دا ولید دا لوی بزرګ ده او لوی ولی ده مونږ نه کوي یو ته مونږ ویل نه کوي مونږ دلته مکه مکرمه کې دي دلته نه کوي دالته چې او تفتزانی رحمت الله علیه یغه رد په وکړ یغه ویل چې نه نه د خدای شناخت به یې ورته د الله د صفاتو نه به واقف وي هغه خدای پیژنې نه شیخ صاحب خبره ورته کوله چې یو کس راغی دوی ډیر زیات احترام او قدر وکړ نو وی ویل چې زه څلورو طریقو خلیفه یم او ډیره غټه دعوه یې کوله چې بس دا ولینه خور پورته قطب او ابدال دې کې غږیده زه دغه مرتبه او مقام سره یم بیا وی چې بس مانځ ټیم راغی منځونک موبایل کې اخته خپل منځونک بیا غنه بعد چې ما پښتنه ترې وکړل چې صاحب ته خو ډېر لوی شخص یې مونږ کې کنه چې غره ته ویلې چې دروغ ویل دا د الله والا خلکو شان نه ده مونږ خو نه کوم دې کلمې پښتنه مې ترې وکړه والله هیڅ کلمه مزده دوی بزرګان بیا دغه سي یو سړي کلمه نه یزدا منځ نه کوي او دوی وی دومره دومره لوی کرامات ورته ثابتول کنه ها والولي هو العارف بالله تعالى والولي هو العارف بالله تعالى ولی ویل کېږي هغه چا لره چې هغه ته به د الله تعالی معرفت او د صفاتو د الله معرفت حاصل وي حسب ما يمكنو المواظب همیشه عمل کوونکی به وي په طاعات باندې المجتنب دی به ځان بچ کوونکی وي له معاصیونه المعرض او المعرض دی به اعراض کوونکی وي عن الانهماک له داخلېدلو نه په لذاتو او شهواتو کې وکراماته وکرامته نو کرامت د هغه عبارت د لخر کېدلو د هغه امر نه چې خلاف عادت وي من قبله له جانب د نه غیر مقارنین هغه به متصل نه وي له دعوی د نبوت سره فما لا يكون مقرونا نو هغه چې مقرون نه وي له ایمان او له عمل صالح سره او د ده له دعوې سره موافق وي نو دې ته استدراج ویل کېږي، وما یکون مقروناً، او هغه څه متصل وي له دعوې د نبوت سره یکون معجزة نو دې ته معجزه ویل کېږي، والدلیل، دلیل په حقیت د کرامت باندې ما تواتر هغه ده چې هغه متواتر راغلی ده له ډېرو صحابه کرامو او له رستنویو تابعینو او له تبع تابعینو له سلفو نه بحیث لا یمکن په داسې طریقې سره چې ممکن نه ده انکار له دې نه خاص کر هغه امر امر مشترک و ان کان التفاصیل اګر که تفاصیل د دې له قبیلې دي احادونه دي و ایضا الکتاب ناطقون نو دا رنګه کتاب الله ناطق ده په ظهور د کرامت باندې له بی بی مریم نه او له وزیر د سلیمان علیه السلام نه و بعد ثبوت الوقوع او چې کله یې وقوع ثابته سوې ده لا حاجت الی اثبات الجواز ضرورت نه ده راغلی ثابتولو د جواز لره ثم اورد کلامنا بيا ماتن کلام راوړی دا يو شعر چې په دې کې اشاره کوي تفسير او تفصيل دې کرامت لره او تفصيل دې بعضې جزئياتو لراز المستبعدة جدا چې هغه سړي ته ډير بعيد معلوميږي فقال نو دې ويلي دي فتظهر الکرامة ظاهريږي کرامت علي طريق نقض العادة په طريقې د ماتوالي د عادت سره لپاره دې ولي من قطع المسافة من سره من بياني ده بيان کې من قطع المسافة البعيدة چې هغه قطع کول دې يو اوږدې مسافې دي فی المدة القلیلة په لږه زمانه کې لکه راتلل د هغه وزیر د سلیمان علیه السلام چې آصف ابن برخیا او علی الاشهر چې هغه مسافت د مزل و راتللی کړي وو بیا عرش بلقیس په تخت د بلقیس باندې قبل ارتداد الطرف مخکې له اړولو د نظر نه مع بعد المسافت سره له دې نه چې مسافت ډیر لري وو و ظهور طعام و شراب و لباس عند الحاجه يا ظاهرېدل د هغه خوراک يا دچکاک يا د لباس په وخت د ضرورت کې کما فی حق مريم لکه په حق د بي بي مريم کې ثابت ده فانه کلما دخل عليها زکريا المحراب چې کله به زکريا عليه السلام د دې عبادت ځای ته هغه ورغی بي بي مريم ته وجد عندها رزقا نو بې موسمه مېوې به ورسره پیدا کړې نو قال د بویلې یا مريم ان لك هذا قالت نو دې بویلې هو من عند الله دا د الله له طرف نه دی والمشي على الماء یا لکه تلل په اوبو بندې کما نقل لکه دا نقل سوي دي عن کثیر من السلف عن کثیر من الاولیاء له ډیرو اولیاو نه لکه شیخ احمد ابن خزروی رحمه الله دا یو لوی ولی تیر سوی ده د د سره به زر مریدانو نو هغه به چې مزلې کولې نو یغو به مزل اکثره په بحر باندې کاوه دریا باندې بدغه سره روان لکه سړی چې په بر باندې په وچه باندې کوم مزل کوي دوی په فوبو کې دغه سي مزل کاو و یتیرون فی الهوا او بیا به چې ضرورت راغی نو الوتل بم نو دا خلاف عادت ده نو دا د دوی لپاره کرامت وو خا والطيران في الهواء يا لك فاواك الوتل كما نقل لك نقل سوي دي عن جعفر ابن ابي طالب له جعفر ابن ابی طالب او له لقمان سرخسی رحمة الله علیه وغیرهما یا د نورو سلفو نه وکلام الجماد والعجماء یا د جماداتو یا د بی زبانه حیواناتو خبرې اما کلام الجماد هرڅه خبرې د جماداتو دي فکما روی لکه نقل شوي دي انه کان بین یدی سلمان و ابی الدرداء دا دوه صحابه کرام سلمان فارسی رضی الله عنه ابي دردا رضی الله عنه نو دا دواړه کاسې ته سره ناستو نو چې کله کاسه خره صفا کړه هغه خو به سنت ادا کول نو چې کاسه یې خصه پاک کړله هغه کاسه تسبیح ویلې کاسه تسبیح ویلې دواړو د دغه کاسه تسبیح واورید نو انه کان بین یدی سلمان و ابي دردا چې مخې د سلمان او د ابي درداء رضي الله عنهما ته قصعة يوه کاسه وه فسبحت نو دې تسبيح وويلې وسمع تسبيحها دوی دواړو هغه تسبيح د کاسې واورېده واما کلام العجمه او هر چې هغه خبرې د ګونګي حيواناتو دي فکتکلم الكلب لکه خبرې د هغه سپي لاصحاب الکهف چې هغه اصحاب کهف ته يې کړې وې. نو هغه و کسان دي د قیانوس بادشاه نه تللی و کنه ال د سورې کهف کې موږ تاسو ته څه واقعا ویلې و نو بیا د دوی سره یو سپای د شپونکی هغه ملګری سوی و دوی بیا بیا وساړه نه منه کېده اخر ورته ویلې لا تتردونی فإني أحب أولياء الله ما سړی ما د خدای د اولیاء سره د ما مینه ده تاسو د الله تعالی دوستانه د الله اولیاء نیکان خلک نو د خدای د اولیاء سره د ما مینه ده د ځینې خلکو نه سپین مخیا دي د ځینې خلکو پیشه سي د اولیاء او دښمنی کاری سي ټول له ورځې بل وظیفه نه په اولیاء او په خبرې او په نیکانو په خبرې دغه نه غسپای خيارو هغه څه ویلې اني لا تطردوني اني احب اولیاء الله ما سړی ما د خدای د اولیاء سره د مامینه ده فقط تکلم الكلب لاصحاب الكهف لك خبر دي سپي لاصحاب الكهف سرا وكما روى لك نقل سوي دي ان النبي عليه السلام نبي كريم عليه السلام قال بينما رجل يسوق بقرتنا وي يو سړی د سيو چې هغه غوا روانه کړې و قد حمل عليها په هغه باندې یو دروند بار اچولی و اذا التفت البقره اليه غوا ورته راوکتل وقالت ورته ویلې اني لم اخلق لهذا چې زه خو د دې لپاره نه یم پیدا شوی و انما خلقت زه خو پیدا شوی یم للحرث لپاره د اړولو د پټیو فقال نو خلکو ویلې فقال الناس نو خلکو ویلې سبحان الله پاکوالی الله لره ده تتکلم البقره غوا خبرې کوي عجیبه خبره ده سبحان الله عرب هغه د تعجب په وخت کې سبحان الله تتکلم البقره عجیبه خبره ده غوا خبرې کوي نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي کریم علیه السلام ویل امنت بهذا زما په دې ایمان ده او په دې دا د شخص لپاره کرامت ده دا د شخص لپاره کرامت ده و اندفاع المتوجه او یا دفع کول د هغه شی چې هغه متوجه وي من البلاء و کفایت المهمه من البلاء له مصیبتونو نه او کفایت المهم او یا کافی کېدل د یو مهم کار د دښمنانو نه و غیر ذلک من الاشیاء یا له دې نه علاوه د هغه نورو شیانو نه مثل رویت عمر رضی الله عنه لکه لیدل د عمر صاحب وهو علی المنبر چې دی په مدینې منورې کې و. نو هغه خپل لښکر ته وویل چې هغه د نهاون په علاقه کې وو یو لښکر لګلې وو د جهاد لپاره نو هغه لښکر تقریبا 50 پرسخه د مدینه منورې نه لري په ډیره لري علاقه باندې وو نهاون دی ورته ویل نهاون علاقه کې الته هغه د جنگ سره په مقابله باندې اخته او امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه په منبر باندې ولاړو خطبه یې ویله د جمعې د ورځې نو خطبه یې ویله د خطبې په مابین کې ویله یا ساریا الجبل الجبل اتقوا الجبل اتقوا ځان د غره له طرف نه بچ کړئ دته لکه یو شی په سکرین باندې معلومیږي دغه سي هغه جنگ ټول د تمخامخو د ته جنگ معلومېده نو دوه قتل سي په صحابه کرامو باندې دښمن د غرل طرف راته اوس نو د دې ځای نه غږ وکړه چې الجبل الجبل اتقوا الجبل ځانونه د غرل طرف نه وساتئ دې ته متوجه سي دښمن دې طرف نه راغی نو د د غاګ هغه ساریه ته ورسید هغه ساریه ته ورسید نو هغه ساریه د سکارو کو چې هغه د غره طرف ته متوجه شول نو الله تعالی د دښمن له شر نه محفوظ کړ غلبه او فتح الله تعالی د صحابه کرامو ته نصیب کړه په دې خبره باندې پوه شوي نو اوس دې کې دوه قسمه کرامت ثابت سو اختلاف نقل سوی ده ځینې دا کرامت دی عمر صاحب ځینې دا کرامت دی صحابه کرامو خو څه تضاد خو نشته کنه دواړو کرامت وو د عمر صاحب کرامت دا و چې 50 پر څخه لري هغه صحابه کرام لیدل وو پیدل او د یوغي کرامت دا و چې په دې 50 پر څخه لري کې د عمر صاحب غږ ورته ورسید او خپل دفاع وکړه په پیدل نو تحذيرا له من وراء الجبل چې ویرول کول د غلخر لره من وراء الجبل لرست طرف د غرنا لمکر العدو ویل وجد هغه تدبیر د دښمن نه وهناک په دغه ځای باندې وسما او ساریا اوریدل د دغه ساری کلامه د خبرو د عمر صاحب مع بعد المسافه سره له هغه لري والد مسافت نه وکشرب خالد السما یا لکچکل دی هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه زار لره اصل کې خالد ابن ولید د حیری يهوديانو ته د جهاد لپاره ورغی نو چې په دوی باندې حمله کوله نو یو یو مسیرو عبد المسیح ورته ویل درې نیم سو کال عمر لاره نو هغه عبد المسیح هغه یې ده ته راولیږه چې ته له ده سره خبرې وکه، حال او احوال یې معلوم که چې خالد ابن ولید تکړه سړی ده، کمزوری سړی ده، لښکر یې څنګه ده، قوت یې څنګه ده، نو د هغه حالات معلوم که، که د موږ له مقابلې وس وو جنګ ورسره کوو او که وس هم نه وو بیا ځانونه نه بربادوو صلح ورسره کوو. نو کله چې هغه ورته راغی خبرې یې ورسره شروع کړې، هغه لاس کې یوه شیشه راخیستې وه، نو ورته ویې ویل دا لاس کې دې څه دي؟ وي دا لاس خو سم الساعه دي هغه زهر دي چې په الحال سره ختمي سم الساعه هغه زهر دي چې هغه سړی وخوري د خوراک سره سړی ختميږي سم الساعه دي په خاصه الساعه دي راوړي دي په خبرې وبیا رسته کوته دراکه هغه تر راوخت بسم الله ورته تیر ټول په سر باندې والو په خالد ابن ولید رضی الله عنه باندې هیڅ اثر هم نه کړ دا د خالد ابن ولید رضی الله عنه کرامت کنا عادت دا و چې هغه بچا مو خړل و به سکل هغه به ختماو وګوره د هغه ټول وچکل په د باندې هیڅ اثر هم نه کړ نو دا د خالد رضی الله عنه کرامت بس هغه ویل خبره ته ضرورت نشته زه خالی لګ واپس کېږم خپل قوم سره خبره کوم هغه ته ورغی چې د څه بلای راغلی دی په هغه باندې زهر اثر کوي نو د دې مقابله بلکل ممکنه نه ده. څه مقابله یې کوې؟ تاسو خو لیدلي وو کنه ما زهر بوتل وړی وو، هغه یې ټول په سر واړول هېڅ اثر یې هم په ونه کړ. د دې مخه وینو نه. وایي بس ښه ده نو صلح ورسره کوو. صلح یې ورسره وکړه. نو خبره دا ده چې دا د خالد ابن ولید رضی الله عنه کرامت وو. پوه پیدلې وکشر به خالد لکه شکل دی خالد ابن ولید رضی الله عنه اسما اغه زهر لرا من غیر تزرر به چې د ته تاوان نه ورسولې وکجریان النیل یا لکه جاری کېدل د رود نیل په مکتوب د عمر رضی الله عنه باندې نو اصل خبره دا وه چې عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه چې کله مصر فتح ک نو د فتح د مصر نه وروسته نو څه د دغه میاشتې چې هغه څو ورځې تیرېدلې خلکو تیاری شروع وی دا تیاره دې څه شي ده هغه ورته ویل چې امیر المؤمنین د علاقې کې یو طریقه رایجه ده هغه دا ده چې د دغه میاشتې چې دا اوس موږ تاسو یوب کې د دې چې کله 12 ورځې تیر شي بیا د غرودینیل ودرېږي بالکل به یې نه نو بیا د موږ مالونو ته تکلیف وي د موږ هغه منځکه ټوله خرابي نو هیڅ طریقه او تنظیم د موږ د وبو لپاره نه نو ټول علاقه هلاکیږي دغه لپاره به موږ د یو تدبیر کوو چې یو باکره جلکې اغا لکه چې د میړه کور ته ودیږي په داسې طریقې باندې په زیورات او په حلیو باندې سنگار او خایسته کو او بیا دغه دریاب ته ورواچو ژوندې بس دغه نه بعد به روان شي د هغه نه بعد بیا روان شي نو ده ورته ویل چې نه الاسلام يهدم ما كان قبله اسلام سره دا طریقې ختم شول دا ګورونه کوي د د دې حالاتونو عمر رضی الله عنه خبر ک چې دلته خو په مصر کې داسې مصیبت ده نو عمر رضی الله عنه یو خط ورته ولیک هغه خط راولېږه عمرو بن العاص ته چې دا بس دریاب ته وغورځو یغه چې هغه چټي او خط خلاص ک په یغه کې لیکلی وو د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه له طرف نه او بیا یې کې لیکلی وو چې کچیرته ته په خپل حکم او فرمان باندې بهږي نو بالکل بهږم او کده سوي چې د الله تعالی په فرمودي باندې نو روان سه بس صرف دومره مختصر خبرې لیکل نو درې ورځې خو هغه دریا بودري ده دوی بس دې ته اماده شولو چې بیا هغسې یوه جلکۍ ورواچوي، ځکه دوی ته لوی تکلیف و، خو تر دې پورې د عمر صاحب خط راورسېده، هغه یې ورواچاوه، بس هغه رودنیل الی یومنا هذا جاري او روان ده، نو خلاف عادت، مخکې به د انسان په غورځېدو روانېده، دا د عمر صاحب په هغه خط باندې روان څه کنه، وپېدلې، نو حاصل دا ده، دا د ده لپاره هغه کرامت و. وکجریان نیلیار لکه روانیدل دی هغه دریاب بکتاب عمر رضی الله عنه په مکتوب دی حضرت عمر صاحب سره و امثال هذا اکثر من ان يحصى امثال دی دی هغه وی د شمیر نم وتلی دی د شمیر نم وتلی دی خا ولما استدلت المعتزله هر کله چې استدلال کړیو ولما استدلت المعتزله هر کله چې استدلال کړی و معتزله او چې هغه منکر ول کرامت دی اولیاء او نابع انه په دې خبره سره لو جاز ظهور خوارق العادات کچیر ته ظاهر سي خوارق دی عادات الاولیاء نه نو بیا به مشابه سي له معجزې سره نو د نبی او د غیر نبی په مابین کې به فرق رانه سي ځکه موږ یې چې کرامت نسته د دوی دلیل نقل که خو دی رد ورباندې کوي چې ګوره امر خارق د عادت چې صادریږي موږ فرق وکړو چې کله لاس د مدعی نبوت نه دا معجزه ده او که د غیر مدعی نبوت نه او د دغه پیغمبر تابع وو په اتباع کامله دا څه ده نو تمیز تمیز خو ثابت ده خلق چیرته راغلی ده علاوه له دې نه دا ده چې دغه امر خارق چې په احاد او په افراد او په اشخاصو د امت کې صادر سو نو که د ته نسبت کې د دې لپاره کرامت ده او که دغه امر خارق پیغمبر ته نسبت کې دغه لپاره معجزه ده ځکه دا د ته چې الله تعالی دا مقام ورکړ لوجه د اتباع پیغمبر نه د وجې دې اتباع نو یغه ته هم نسبت کېدلی سي نو که نسبت یې دته اخلي نو کرامت دا او که یغه ته اخلي معجزه ده نو فلم يتميز النبي من غير النبي نو فرق ناراضي دي پیغمبر او د غیر پیغمبر اشاره ال جواب اشاره کړي د جواب لره به قوله په دې قول سره ويكون ذلك وي بده ظاهر دل دي امر خارق للعاده ته له ولي نه الذي هو من احاد الامته چې هغه له افرادو د امت نه وي معجزه لپاره د پيغمبر الذي ظهرت هذه الکرامته چې دغه کرامت ظاهر شوی ده لواحد من امته لپاره د يو تن د امت د ده نه لانه يظهر بها ځکه په دې کرامت سره ظاهريږي انه ولي چې دی ولي ده ولن يكون وليا هرګز يو سړی ولي نشي جوړېدلی الا وان يكون الا وان يكون محقا مګر چې دی ثابتېدونکی وي په دیانت کې او دیانت یې اقرار قلبي او لساني ده په رسالت د رسول الله باندې سره له طاعت نه لپاره د دې پیغمبر په اوامرو نواهیو کې حتی لو ادعا هذا الولي تر دې پورې که یو سړي دعوه د استقلال وکړه چې زه پیغمبر نه منم بنفسه وعدم المتابعه او یا یې تابعداري نه کوله لم يكن وليا بل کافرا دا ولي سره ده نه ولم يظهر ذلك على يده ولم يظهر ذلک علی يده او د ده په لاس باندې به چېرې هم دغسې کار صادر نه شي که څه نو هغه ته بیا کرامت موږ نه یایو هغه ته موږ څه یایو استدراج یا اهانت استدراج یا اهانت والحاصل نو خلاصه دا ده ان الامر الخارق للعاده امر خارق لپاره د عادت نه دا که په نسبت سره پیغمبر ته اخلي نو معجزه بلل کیږي سواء ظهر بعام له دې نه که ښکاره شوی وي من قبله له جانب د ده نه یا له جانب د احادو د امت نه که په نسبت سره ولي ته یا خلې نو دا کرامت بللی کېږي لخلوه ځکه دا خالي وي له دعوې د نبوت نه من ظهر ذلک من قبله د چا له خوا نه چې ظهور راغلی ده فالنبي لا بد نو د پیغمبر د پاره ضروري ده من علمه بکونه نبيا له علم د دې نه چې دی پیغمبر ده او له قصد د نه به اظهار د خوارق د عاداتو وي او له حکم د ده نه به دا قطعاً ثابتېږي، په موجب د معجزاتو، په خلاف د ولي نه. هغه ته دا ضروري نه ده چې ده به ده ته دا علم وي چې زه ولي یم، پیغمبر ته به د دې علم وي چې زه پیغمبر یم او دغه معجزات به هغه ته مقصودي حاصلېږي، ده به یې قصد کړی وي. پوهېدلی؟ او ولي هغه وې په دغه ظهور د خوارقو بندې کتابونه لیکي چې هغه شرمیږي ځان د پاره عیب بولي په پیدل قصد نه کړي بلا قصد صادریږي نو د دې په مابین کې څومره ډیر فرق ده نو دا دلیل د دې نسی کېدلای چې کرامت نشته وافضل البشر